همدارنګه دی پوښتنه کې وایي که یوه ټولۍ د مسافرو پر کومه خوا ځي په هغوی کښې یو تن ملا وي خو هغه هم نخزی وي نو ټول امیان دي اوس که د مسافرو څخه یو تن مړ شو دغه نخزی کولی شي چې لمونځ واخلي او که نه حضرات دغه نرخزی کولی شي چې لمونځ د جنازې ورکړي و دغه میت اما تنها و تنها امامت بنو کې ورجالو ته د صلات جنازه لمونځ د مړه دا قسم په حقیقت کې شفاعت او دعا اما شرائط نه لري نو دا که یو د امان راولاړ شي د مخه کې د لمونځ ځنې الکي ده او که نن یو نفر هغه هم فرضاً که نابالغ وي دوی دغه د جنازې لمونځ تنها وتنها ادا کړي